سورت یونس مکی سورت تے فنزول کی یو پندوستم نمبر دے فز د سورت بنی اسرائیل نا ترتیب د سورتونو کی لسم نمبر دے پس د صورت براءت نه مناسبت د مخکې صورت سره د صورت توبه کې مسله د جنگ وا نو یونس کې هغه مسله ذکر کړي چې دا غي د بار جنگ کیږي مقاصد اربعه سلور مسلې ذکر کړي چې دا غي د بار جهاد کیږي او جنگ ورل کیږي دوی مواجه سورہ توبہ کی اخر کې مسله د توحید بیان کړه نو سورۃ یونس کې هغه باندې دلایل عقلیه بیانې دلائل عقلیه په هغه باندې بیانې درې مواجه سورۃ توبه کې مسله د جنگ بیان شو اوس کافران مشرکان هغه ځان له باندې ګوري چې مونږ خو شرک نه دی کړی مونږ خدای ته سفارشیان وایو چې مونږ یې دی ته وایو او دی الله رب العزت ته وایي نو سورۃ یونس کې د دې د کنداق کې رد کړي چې تاسو کوم شفاعت ګڼ منئ نو دا شفاعت هم شرک دی او په دې ګندا عقیده تاسو نه خلاصيږئ اوسم د وجل قابل یې دعوت صورت نفی د شفاعت قهری کوي چې په الله رب العزت باندې څوک زور اور کېدل نشي چې دا الله رب العزت نه څوک په زور اخلاص کی یعنی دا الله په نارضای باندې یو کار وشي خلاصہ او تقسیم د صورت پدې کې د مشرکانو د غلط عقیده رد او ورسره رد شفاعت قهری د شفاعت قهری رد سره سره رد شرک فعلی هم رد د شرک فعلی پاغه باندې دلایل عقلیه دلایل په ذکر کړي دویم عیسی د یو یایم نه تر اخر تر صورت پورې او پاره کې د نمنونکو نمونه چې چا نه و منلې ناغا الله رب العزت تبا کړی دي نو کتا سو مون منلا نو الله رب العزت به هم تبا کی په اخر د صورت کې رات د ټولو شرکونو او ختم د صورت په تسلی باندې امتیازات د صورت د جنتیانو د مجلس اختتامی دعا چې ناس دی یو بل سره غپ لګی او مجلس ختمین د هغه اختتامی خبره به سین او هغه ذکر کړي دویم رد شفاعت قهری په تفصیل سره لکه د سورۃ سجده درې د قران کریم سالور فواید او حکم د خوشاله باغی باندې فل یفرحو او واقع د قوم یونس صورت کې رد شفاعت قهری دی شفاعت یو ځای کولو ته ویل کیږي شین او فی او عین دا یو ځای کولو ته وایي یو رکعت د بل رکعت سره یو ځای شي نو شفعه وته وایي یا د یو سړي گاوند کې پټې خرڅيږي او د دې په اعتراض دي چې پاغه خرڅې نو په ما ولې نه خرڅې د دې به شوفو کې د شوفې ته شوفه زکوي چې دې دا هغه د پټې ځان سره یو ځای کوي سفارش تم سفارش او شفاعت په عربی کې ذکر وایي چې دې کې یو کاتا ادنا د اعلی سره یو ځای کولی د ښکته درجه والا کس هغه د اعلی سره یو ځای کولی او د اعلی نه داغه ادنا سموراد حاصلولی دا دو قسمه دی یو بی اجازت او بل بی اجازت د دې نه مخکې یو خبره شفارس په دنیوي امور کې دی یو یو الله ته سفارش کول دي په دنیوي کارونو کې یو بل ته سفارش کول دې کې جایز هم شته او ناجایز هم شته دا یو هغه دی چې الله یې اجازه تو کی او دوی ماغه چې بی اجازه ته په دنیا کې ژوندې د ژوندۍ د بار سفارش کول شي الله تعالی چې الله دې وبخي د هدایت نصیب کړي او د دې چې کم دنو زړه دین طرف تراواړی او زما مسلمان رور دی د دسو شرعي حاجت ته یا الله تی پورا کی دا چې کم دنو سفارش ته الله تا دا چې کم دنو ستانا غره قسم تعالی کول شي او کستانه په درجه کې خکته وین او غیر لهم کول شي استاد شاګرد لکول شي شاګرد استاد لکول شي ملګری ملګری لکول شي دا جایز دی دویم دی د ژوندۍ مړی لکول چې ژوندۍ مړی لسکې سفارش نو چې هغه د تپته چې په ایمان مړ دی او مسلمانو نو دعا دی ولکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی د ژوندو مړو ته لوی تحفه هغه غیله بخنه وختلی چې دا ژوندې مړو له بخنه وغواړي نو ژوندۍ چې کمندنو مړو له سفارش کول شي دریم مړ چې ژوندۍ له سفارش کوي مړ چاله کوي ژوند دی لا د دې په شریعت کې څه ثبوت نشته دی لکه سفارش دعا ده او دا پس د مرګ نه کی یا چې کمنو یو ژوندې قبر خپل لاړ شي او ورته وی چې مال د الله نه وغواړه هغه د الله رب العزت نه غوښتل نشي دا کله چې ادا کیدوي چې مړی اوري نو هغه هم دا وی چې نشي کولای او کله چې ادا کیدوي چې مړی نه اوري نو دا هغه هم دا کیده دا چې دا نشي کولای دا د سمع موتا فرغ ګرځول دا کما قلتوب دی چې ګینی چې مړی اوري نو بیا وته وایا د مړی دا اورېدو د نه اورېدو مسله ځان لره او د شفاعت مسله ځان لره کاوري او کناوري خو سفارش نشي کولای چې دا ورته توای چې مال د الله نه سوال وکا دغه خوړو وینا لا يسمع دعاءكم او نه چې کمندونو هغه سوال کول شي مشرکانو چې کما عقیده وا نو مشرکانو یو قسمو چې هغه آخرت نه مانو قیامت نه مانو هغه چې وی ها اولای شفاعنا عند الله دای څه مطلب چې دا زمونږ د الله دربار کې سفارشیان دي نو هو قیامت باندې نه څنګه سفارش هغه دا یادو چې مونږه دې توایو او دې زمونږ سوال چاته پیش کړي الله ته دا صورت د دغه پرات کې دی د مشرکان مطلب دا و چې زمونږ دی بزرګانو نیکانو زوتای کړی دي مهنتونه کړی دي خوارای کړی دي نو الله رب العزت دیله یو انعام ورکړل دی هغه دا دی چې وته ویل دي ک تاسو په دې مریدانو کې تاسو په علاقه کې څوک تاسو ته وایي تاسو نو ما ته پیش کی نو که زمان دی خو خیو کار نو زویم تاسو د وجه نه کومه زمانی خو قوم نو تاسو د وجه نه وي کوم مطلب زما قانون ني او زمانی خو ښا چې زما دا کار کوم او چې تاسو واسطه را ته پیش کی او سارا لمخې ته کی بیا وزار خپل خوفه پرېږدم مشرکان دا نه وي چې ګنې دی په الله زور اور دي راوی مطلب داو چې د دې مینه په الله زور اور ده او الله رب العزت د دې خبر رات کینا او زمونږه غمنینا دا د مشرکانو عقیده وا چې هغه وی هاولای شفاعنا عند الله ځکه آخرت نه منو کم چې بګی کومو هغه آخرت منو هغه خداو می چې کلمون د الله دربار ته پیش شو نو اگر کوم ته قانون د دوزخ متوجی او موږ دوزخ ته بوزي خو موږ به نه د پلان کې بابا سکی خلاصې دا زمونږ مشران دي بزرگان دوی به نه چې کمنو موږ خلاصې دا کیدوم قران رد کړه چې دا الله رب العزت نو څوک په زور خلاصول کولای دا عقیده د شرک بنیادو شرک د دینه جوړېدو چې کله دا عقیده راشي نبی هغه له علم ومني چې د زما د حاجت څخه دی خبردار دی بیا ولا تصرف ومني چې د دې کمندنو زما د حاجت پوره کول باندې څه دی قادر دی بیا ورته مصیبتونو کې چغاو وایي او بیا ورلا تعظیمون کوي منفت ولون کوي دا غد خو کسیز پزان باندې کله سکی حرام کی نو دا مبدا د ټول شرکونو نو د دې د وجه نه چې کوم صورت کې رد شرک فعلی وي نو پاره کې ولا ټول اشراک رد کیږي چې کوم صورت کې رد شفاعت قهري وي نه کې ور ټول شرکونه رد کیږي او د دې وجه دای چې د الله په ذات او په صفات کې یو نه غني او وجه دای چې د پیغمبر په تعلیمات باندې نزي او وجه دای چې د قران نه انکار کوي او وجه دای چې په آخرت اعتماد ني د دې وجه ور سره مقاصد هم بیانېږي د سورۃ یونس کې وا مقاصد اربعه بیانې او رد شفاعت قهری به هم کوي او شرک اعتقادي او شرک فعلی دواړه برات کوي نو په دې انداز به دا صورت ذکر کړي او دلایل عقلیه و چې کمندونو باغی باندې پیش کی ابتدا نو د قران کریم مقام ذکر کړي د قران کریم مقام او رسالت د نبی علیہ السلام چې دا دومره لویه مسله د لوی کتاب په حواله باندې کیږي نو تاسو ته انکار مکوئ او صدا عقل نه خلاف کو نه نو د عقلي دلایل به پیڅ کی شروع کی الف لام را زګه چې اول یې رولینو وبشر الذين امنوا خوشالي وکا کسان لرا چې ایمان راوړل دي کومه مثلا فما من شفيع الا من بعد اذن ما من شفيع الا من بعد دا توحید دی چې شفاعت کمنو اختیار چا دی دا الله او ها اولای شفاعنا عند الله دا څه دی شرک دی نو دلته په صورت کې وای ایمان کفر بدای ایمان چې او بشارتونه خوشاله چې دي دا به دې مسلې لراوړي چې ما من شفین الا من بعد اذنه او کفر زجرونه او یری دا به دې لراوړي چې ها اولای شفاعنا عند الله دا ما من شبین الا من بعد اذنه دا چې کوم دنو توحید دی دا ایمان دی هاولای شفاعنا عند الله دا کفر دی او شرک دی نو زور سره براغ په پته ویلګي بشیر الذین آمنو یابدو الخلق پیدا کړل مخلوق نو بیا وچ کمنو یعیدو دوباره به پیدا کېدل را لېږي الذین دا قیامت پیدا دا چې بدلور کیا کسان را چې مان راوړل په دې مسله چې ما من شفین الا من بعد اذنی وعمل الصالحات او عمل کړل نه د دې مسلې بیان کړي بل قسط رښتیا او دې ته قسط وی ګرام الله دې غزا جال شمس ضیا چې ګرو دولې انور زیان شغله دا خپل وشو والا والقمر نورا او سپګما رانا داغي شغلی نشته بل وشي نشته وقدره منازل او انداز کړی دې لپاره پړاوونه لتعلم عدد السنين والحساب د دې لپاره چې پوښی تاسو په شمیر د کلونو او حساب کتاب باندې ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا مگر د پاره دا کار کولو سره پیدا کړی دي حق توحید لې څه کړی دي پیدا کړی دي نو لولا کلمہ خلق الافلاک وی کتنوي نو بیا دنیا باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان چې ده نو دا په دروغ او ډکوسلو باندې نه ثابت کیږي د نبی علیہ السلام شان له قران ډیر دی او صحیح احادیث دومره دي چې سوایا ما دروغ منګړه د خبرو د ضرورت دی یو لوی خبره په دروغ باندې ثابتول دا د خبرې توهین دی په دروغ وي سره ثابت دی لولا کلمه خلق الافلاک دروغ دي تاج د لولا کې کپسارو دا دروغ دي ما خلق الله ذلك الا بالحق دا حدیث په کتابونو کې دا نشته دی او زورنا یقینا کسان لا ارجون لقانا چاغی امید نه لري ملاوي دو زمونږه او رضو بالحیات الدنیا او خوشاله شي دي په دې ژوند معمولی باندې واطمان بها او ذلی بیا کړه ده بس دا دنیا را لپاره واخر دعوام اخیری بلنه د دی بداوی الحمدلله رب العالمین چې ټول صفاتونه د خدای توبه کې واځي الله لري چې رب د مخلوقات دی فلو یاجر الله الناس دی وی ځا راول کوم باندې عذاب وی حیرانتیا کو حیرانتیا کوي فی طغیان په سرکشه دی کې سرکشی سوا هاولای شفاونا وایلا مستر انسان زردانا زورن اور کوي ناشکر انسان تا چې دې کوم دنو دا الله رب العزت نه ډیر زر نه امید کیږي وای دا مثال انسان زر هر کله چې ورسیږي مشرک انسان ته تکلیف دا حال جنبی فریاد کې مونږ ته پاړ لا ګولو باندې مسلمانان چې ذکر کوي دا غي بارک وي یذکرون الله قیاما وقودا هغه په هر حالت کې الله دی او مشرک یې الله دی چې پریوزي په خپل خبره باندې په شرک باندې مرا دې تیر شي کالم یادونا لکه چې نیو را بلوي مونږه د یو تکلیف ته چې تر رسیدل او دا کارانګي خې تکړه شوی اعتراف کوم کو دا اعتراف دیو پیجن دسو حاولای شفاعنا عند الله دا کرانګي سزا ورکوم مجرمانو لا کلا کلا کو جرم جرم سزا هاولای شفاعنا عند الله ثم جعلناكم خلائق في الارض بیا می ګرځولې تاسو لپاره پات بزما کې پاس دینا دا چې وګورم چې څنګه عمل کوي تاسو وایذا تطلع دام عملو چې کله زما یا تون رالو نو تاوی دا بدل کا زورنا په انکار د قران وایذا تطالماتنا کله لستل چې دی باندې یعنی دې دعوت نه منکر دي چې کم نصاب دعوت ته قران هغه سره نه لګي نه دی وقوقو کلا چلوستل شي بده باندې آیاتونه می پاک صاحب صاف صاف شو ته ویل شي شین شین غون غون نه چې پاکه پاکه مسله سکی او کې نو بیا وټو کوئی قال الذين وایا کسان لا دون لقانا چومند لري ملاقات منګا راوړ قران بیل دینا او بدلو یا داش تبدل کا یہ خو بالکل دا سو کچ دی کتاب په بل کتاب وایا صدق سومی سودا سے بل غوندی کتاب سکا وایا او بدلو کده وای لږ مضمون کې سو کا ترمیم کا زمونږ د خدایانو د تذکرې په ګډېری نه کړ لګ بدل دا څه په خپل لوړ جوړ کړل غرب را خلاصه جو غرب را خلاصه لګ ترمیم کو سړیا او باطل هو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق دوی قرآن کې زما د خوخي خبري وایا قول ورته وای ما کول یانو بدلو نشته ما را اختیار چې بدل کم دی لرا د خپل خوښه نه یعنی زه دې مضمون کې تبدیلی نشم کولای نو پورا بدلول خو لاله خبره ده ان تبع الا ما یوحى الیا تابعدارین کوم مگر دا وی چې کول شي ما ته یقینا زیاری گما کنا فرمانی حکم در خپل می د عذاب درځل وینا او توا کو خو د الله ما بنه ویل ستر دل رب تاسو ولا ادراکم به او نو الله خبر کړی وی تاسو به باندې ولا ادراکم به او نو الله خبر کړی وی تاسو به باندې ما خبر کړی وی په دې ځمانه صحیح نه ده ولا ادراکم به او نو چې کمندرو الله خبر کړی وي تاسو به باندې یعنی دا خود الله په خو خواما فقط لبست فیکم مرا یقینا ما تر کړه په تاسو کې سو عمر من قبله بخوا ما سو وخت تر کړه نو هغه کې ما دا مسله کړې و سلوخ کال کې ما دا مسله نه دا کړم چې اوس کوم نو معلومه څه چې سو کې راته وایي چې وایې کنه تر اوسه مې نه کوله دی ولا الله دربار کې ولا سفارش کی نو دا او دا غي عقیده او یو هاولا شفاعنا عند الله دا وی سفارشان زمون د الله دربار کې نو رات کې یو رات اتنبئون الله آیا خبر وای تاسو الله لرا بما باغ سفارشی لا یعلم فی السماوات والارض الله تعالی معلوم پاسمان نو زمګه کې الله د خپل سفارشی نه معلوم سی او توای چې دا تاسو دی سفارشی دی موږ له تاسو څخه مطلب چې الله تعالی معلوم مغینا کنه نشته دی معنا اتنبئون الله خبر او تاسو الله لرا بما باغا جت باندې چې نه معلوم الله تا په اسمان نو زمکه کې یعنی ستا یو حاجت ته او الله ته نه معلوم نو ته وای چې زما د سفارشي به وته سکی او خو نو الله خو بار څه کیږي پويږي نو ستا د سفارش نو الله ته دی ستا د حاجت نو الله ته دی خبر دی وما كان الناس الا امه واحده او نو خلق مرټول یو په توحید باندې نو اختلاف یو کو یره چې دا اتفاقی مسله کې اختلاف کو عذاب ولولن ورکی نو ولولا کلمت سبقت کنو فیصلہ تیر درم نه دی خامخا فیصلہ کړی شی وو د دې مینس کې بیمه پارت کې فيه يختلفون چې دې په اختلاف کو یره چې مونږ باندې لوي خو چې مونږ څنګه دلیل غواړو نو هغه شانته دلیل لا ته وایا چې زمونږ څنګه معجزه په کار نه کا شانته را تسکا ويقولون وايدي لولا انزل عليها من ربه قول نشي نازل ولا بطبان یو نفع مطلوبه زمون خوخه یو نفع زمون خوخه من ربي طرف رب دنا وقول ورته وا انما الغیب لله پټو باندې څوک ویږي دې جواب سره مناسبت دی نه قول نه راځي نه پټو څوک ویږي الله کوي نو جواب انما الغیب لله یقینا چې کومو غیب د چا دي دا الله رب العزت دی ما ته د معجزې زین معلوم نو راوړل او نه راوړل خلا درګینا اختیار خلاوی خبر از ما ته زیم انما الغیب لله فانتظروا نه انتظار کوئ انی معکم من المنتظرین یقینا ذ کوم نو تاسو سره انتظار کوم کو نا وایذا ذقنا الناس ناشکری او غفلت د انسان دا وګوره دله په ځان کې نه خشته خو کده پوښوي وایذا دقنا سلاما کله چې ورسوم خلکو ته مهرباني او نعمت فاز تکلیف نه چې رسیدلې دي تا یعنی تکلیف ته ختم شي او خوشحالي به راشي نو اذا لم مکرم فی آیاتنا فنا صفای کدی لره چلولوی په منلو دا تون زمونږه کې دار سره ځان چې بیماری کنه بس خدای دې په نه خو که زمانه یو منظم قضا شو او د موز بم نه قضا چې لږ خوشي بس بیا موز موز نه چې ته تعالی که تا بیماری کې خدای سره وعده نه وکړي یا رب اوس مړ انسان کمزورې چل ول شروع کی مکرون فی چل ول سکی شروع کی چې گیر شي تکلیف مصیبت به شي راشي نو بس بیا وی الله دا څه وکوم دا څه وکوم تهجد کوم کوم ادا چل وکوم دا چل وکوم خو چې بیا شروط کې شي کنه نو مکرون دي وټونو والا باندې چې وټونو سخت څه شي راشي موږ پابندای سره کوي او بیا چې کمنو خلق لومزي ازتا او خو چې کمنو لای شوپای جنازي ارڅ خو مزدار خلق سره جی بالکل تابعدار ګوره چې سو کومي اډر چې نه به تاسو راځي بالکل جی وای او تاسو څنګه په زمون کو جی بس هغه تاسو سترګې دي بس جی به مخیم خبرې نه وستم د خبرې نه اپ کولم دې کولم چې کله پاس شې دی وځي نو بیا په جمعه په طرف شي نه انا به د دین په طرف شي کې بیا چې دنه څومره د دین دشمنی کیږي نو کوي وای الله مکرون فی آیات ولو کان مليان ما ما تم قرون هغه چې تاسو څه کمنو چلونه کوي الله دې هغه ذات یسیرکم فی البر والبحر دا چې کمنو یو نمونه ذکر کوي چې د تکلیف نه روس څنګه دې بیا شرک کوي چې سب شین بیا څنګه دا دریا به یو نمونه ورته کوي نو ماحول نه دې کټ شو دې چې د الله نه کټ کړو نو څه کټ کړو دې ماحول څه کړو کټ کړو اوس دې د ماحول نه شو کټ شو چې د ماحول نه کټ شو نو اصل فطرت را بیدار شو دا الله مخلصینا دا الله مخلصینا له الدين فطرت الله التي فطر الناس عليها کشته تا حبشه ته تو کشته تا ورو د انګل سلګمان سلاړ کشته راوړل شو باندې وی یو الله را مدد کی د سوچو کو ها د دې مسلې نه خود راو تختیدم کنه چې یو الله تکي را مدد کی چې په دې ځای کې یو الله پکاريږي نو د وجه په ټولو تخته کې څوک پکاريږي او پزړه کې ځان سره وټړله که زه خدای بل کړم نو زه وزم او د نبی رسول الله په لاس کې بلاسم ولا اجده رؤوف الرحیم او زه به نبی رسول الله له ډیر ترس کون کې مهربان وینم نبی رسول الله اعلان کړو چې کرامو کوم ځای کې ولید د مردار کې کوم ځای کې ولید د مړ کې په حدیبیه کې په نبی رسول الله حمله کړو په فتح مکه کې په حمله کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم ځای مکرمول شوټ کړي اگر کوم بیت الله شریف کې اکرامه چې بچو واپس راغی واپس راغی د کور تراغه خزه داوی دغه شان دي چللې هغه ورته غم مکو لاړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زه یو مجرم د پاره پناهي غواړم ته بوله پناهي ورکته په پرده کې وته وی نبی علیہ السلام ته وی اجرنا من اجرتی چې تا تعالی پنا ور کړی دا موږ له پنا څخه کړی دا ور کړی دا هغه وی دا مجرم درغه او دې چې کمنو ایمان راوړي پرده وی خیر دی ایمان راوړي او پرده ورستو چته کی د پردې نه خپل ایمان راوړو نبی علیہ السلام ته کرامای هغه ورته وی دي کرامای ما بس نبی علیہ السلام څونه او نبی علیہ السلام یو زبردست خطاب وکړو چې موږ ټول مجرمان معاف کړی دي د ابو جهل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په فتح مکه کې قاتلانه حمله کړې ده خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ذات لپاره چا بدل نه غوښته او یو زبردست خطاب یو کو سور من حیات صحابه کې رافت بادشاہ رحم الله نقل کړی دی بیا فلما ان جاءهم نظام يكون في الارض چار کلا خلاص کې الله دی لرا دا په خواني مشرکان دا ویل دا الله مخلصین له الدين اوسنی مشرکان شیخ صاحب پنده رحمه الله او شاه صاحب رحمه الله تعالی یو ځای ته بیان لسلیو واپس کشته کې را روان کشته لګروان او جاړه شو امانګي وته وی وی بغداد لوی ځوان را مدد کول غواړي لوی ځوان پینډا چې سره مولا ته لکتبر وکا وی زوم خطیب یم د جمعې دیم خطیب دی وی مونږه به سباز د جمعې موږ لزان رسو خپل خپل جمعاتونو ته مونږ د جمعې موږ لزان سکو ارسو موږ د مقتدیان ناشتي موږ له داسې سره وګوره داسې ذات وګوره چې په یو سات کې کیشته بچ کی لوی ځوان خو دولت کاله پس راو باسي زموږ د دولت کالو د خپو سمې نشته زموږ د دولت کاله خو په وو خپل دا غینه بیا سکیږو راوځو بیا د جمعې موږ له دوی زموږ دا سمې نشته نو وسنی مشرکان په کیشتو کې چې کمندنه وي بها ولها تبعا ده دا مولا علی کشتی پار لگا دے اسری مشرکانو ابو جهل په قبر کې وای چې زوم په شرمونو شرمولم د لیو زامنو دومره شر خمار نو کړه تا چې څومره شروع کړه یا ایو الناس فلما انجام اذام یبغون فی الارض هر کلا چې خلاص کې الله دې لرا مناسبه کې سرکشي کې زمګه کې نه مناسب یا خلقو انما بغيكم على انفسكم یقینا شرک او بغض بغاوت تاسو راغي وبال په ځان تاسو دې فائدہ فمتال حیات دنیا فائدہ در کوم تاسو لا فائدہ د ژوند معمولی بیا ما طرف ته واپس تاسو ځان خبر وکم تاسو پاره تاسو عمل کوئ په دنیا باندې چې کمنو ډیر زیات نازولی په دنیا باندې منازېګا نن دا او سبا بني انما مثل حیات الدنیا یقینا صفات دې ژوند معمولی په شان د وبو دې تنازل کوم دې لرد بارے نه فاقتل تو به نبات الارض نو ګاډوړ راو جوم په تراو کې چې په دې باندې شینکی رزم کې مما داغنا چتوی خلق ولنام او ساروی تر دې پورې چې واخلص مکه خپل خایس زخرفا خپل خپل واخ کولا وزینت او خفص شي وظن الوا او ګمان کوي یقینو کی ګمانو کی مالکان د دې زمکه چې یقینا د دې وسواله په خپل فضلونو باندې او په دې باندې راشد د عذاب مرش په یاد راځي نو کومګه دې را دل دل لو کړی شي کالم ترنا بلام لکه شنو پرون د زړه دنیا حال نه کذالک رفضل الایات ذکرنګ بیانو ما یتنا تبار دا کوم چې فکر کوي نو الله عبد الله السلام راشه الله دعوت له دنیا منازه کا جنت لراشه د دې ټول جنت نه یو سیوایي سیز او زیات هغه څه شی دیدار یا وزیاده یو سیوایي د خپل عمل نه یو سیوایي انعام چې هغه د اذن شفاعت چې دل به الله اجازه ورکړي چې د خپل مقتدیانو او شرانو کې کوم ګناګار دي او هغه اجازه شفاعت کین ورلسکه ولا رخوجهم او پټ منکی مخونه دی قطرون تورواله او نسبکاوي ذلت په بیران شي داري جنتیان دی په دې کې همیشه او کسان چې کړي دي ګناونه کسب سیئات سیئات لو عقیده غلطه کومه هاولای شفاعنا او جمع ویلا ځکه چې دا عقیده ولري نو دینه مخ کې ورستو ډیر ګناونه ما نفس بیا کوي نور څه کوي نو ځکه السیئات جزاء سیئتن بدل بدای لاغی عمره وترقون ذلہ او پټ بګی دی لره ذلت او خواری نه وای دل را د الله نه لا مناسب سوک بچ کون کې کان نوا او شی دجون کې تو امن له مسلمه لکه چې پټ کړی پټ کړی شی وی مخونه دی په یو ټوټه باندې شپې تک تورا هه تک تور وی دا مخونه مکانکم خپل ځای ودرېږي الزم مکانکم خپل ځای انتم شرکاکم تاسو تاسو صدر فضیلنا بینهم بلتون مرا ولهم د دې ترمیان دا او به وای شریکان نه دی نوې تاسو موږ لپاره عبادت کوونکی هغه بدل انکار وکي فکبا بالله شهیدا بیننا و بینکم پورا دی الله گواز موږ او تاسو ترمنځ یقینا موږ تاسو د عبادت نه بالکل نه خبره لا څنګه اوریرا درو وي اوس انت چې کله درو وي ان کنا ان عبادتکم لغافلین یقینا موږ تاسو د عبادت نه بالکل سو نا خبره چې بالکل نا خبره دی نو څنګه اوري بیا او څنګه ویني او څنګه چې کمنو د توري نه راوتل دی وګرځي ایرسی او ګډوډ خطا کذب البحر او کذب البطن او کتاب النساء ټول به نه ختم شي فضل انو ما كانوا يفترون قل من يرزقكم چلو ان سے ذرا پوچھ لو پتا سن دیو تاسو کوم زه یو څو مسلو تاسو کوم تاسو کوم ما يرزقكم من السماء سو ګړای در کی تاسو لا اوس در کی دبارې نه ور کته نه یا سوګه واګدار د حکمونو سترګو او سوګه تراوای ژوند دې مړ مړ نه او راواسي مړ دې ژوند نه او ما يدبر الامر او سوګ تدبیر کی ټول کارونو دا سوګ کوي نو کله نه مشرک نه تاسو کی چې ما یو دبیر الامر تابوی کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر کار عالم کا مدبر به ہے عبد القادر و یتول دنیا کارو تدبیر کول کې هغه شیخ عبد القادر جیلانی دی او ابو جال او دا خلکو سوی فسيقولون الله دا ټول کارونه وسوک کوي الله کوي نو بریلی ابو جال شرماو فسيقولون الله نظر دا شوای بدی چې الله فقل ورته وایا فلا تتقون نو آیتا اس پوریږي یا تازان نه بچ کوی د شرک نه نو تفریح یو کا فذالکم الله دې کارونو تاسو هم دې کارونو والا تاسو ته الله دې رب تاسو بالکل کرا نو بس د بس روان شي کنه دی الله نه تو غواړي فما ذا بعد الحق نو سدي پس پر خود دا نه الا الضلال مگر رسائل شرکیا قران دې پر خود نو سبا سے بنور دي خو رسائل شرکیو په روان نو دا مدرسه خان منګړو کې څو په روان نو فما دا بعد العبد نسلی پس پر خود دا اپنا مگر ته شکم رائی فانا تصرفون کم طرف تواړو له شوی دا الله دربار نه پکم دربار دی ککړې شوی دا تسلی کذالک حقت کلمت ربک دا کرانګي ثابت شوی دا فیصله رب دی پاکستان باندې چې نا فرمانی کی انهم لا یؤمنون چې کله ایمان راوړي ورته وایل من شرکائکم ورته وایا هل من شرکا کوم شریکانو تاسو نه اوسو کو چروانی خلق لرا یا دل الاختلال کی په طرف د حق باندې پتو وایا الله لار کی په طرف د حق اپ من یا دل الاخ کی هغه رسول چې لار کی په طرف د حق باندې هغه ډیر لایق ته چې هغه تابعداري وکړي شي یا رسول لا یهدی چې لار نمومي الا ایودا مگر دا کده تلارو کول شي نو چې څوک په هدایت کې بل ته محتاجی نو د عبادت مستحق دی او کنه کم چې نور خلکو ته هدایت کې غد عبادت مستحق دی دا فیصله پتا سو باندې نو چې تاسو هغه په روان شوي چې هغه په هدایت کې بل څه دی محتاج دی نو افمالکم کیف تاکمون څه شوی تاسو را کم تندر در باندې را غورځیدل دي څنګه فیصله کوي تاسو یې رجی بس دا سب مشران کو پویږي نو دا خدا دې خبرې نه دي لګا کینې نه دې سره به نشته دلایل نشته ما یتبع اکثرهم الا ظن تابعداري نه کوي زیات دې مگر تجد ګمان یقینا ګمان فائدہ ور کوي من الحق په مقابله د حق معمولی د دلیل قطعی او د قران مقابله کې ګمانونه فائدہ یقینا الله پویږي باغ باندې چې دی کوي صداقت د قران د دې قران مقابله کې زنیات منګړت دروغ منګړت کی کیسه را غسل او روایت مکذوبه حکایات مزخرفه دا چې کوم نه را غسل ډیر به انصافی ده نو وما کان هذا القران نشتر شک پدې کې طرف د مخلوقات د مخلوقاتنا ام یقول نفترا خا دی داوی چې ځانې جوړ کو اچھا کہتے ہیں کی گڑ لیا ام یقول نفترا خا دی داوی چې ځانې جوړې دي دا دې ځانې بیا دي او ځانې دا مسلې کې اور تو وای راوړی صورت بالکل دې غونتا و دلیل کې راوړی کنا ما چې کمندنو په ما من شفین الا من بعد اذنی باندې څومره دلایل پیش کړل ان ربکم الله هو الذی جعل لكم الشمس ضیاء ان فی اختلاف الليل والنهار هو الذی یسیرکم فی البر والبحر قل من يرزقكم من السماء والارض من يملك السماء والابصار ما چې کمندونو په توحید باندې څومره څه پیش کړل دلایل پیش کړل تراوړه کنه په ها اولای شفاعنا عند الله باندې یو دلیل خو څه راوړه به صورت مثله راوړه او صورت د دې غونتا بالکل د دې بشانته او دا در باندې یو مشکل راغی ودو من صدا تم راو بل یا رسول چې تاسو یو سید الله نه علاوه کتا سرشتنی چې چاته چې غواله شنو بلکې بل دا سنه ده د ځان جوړولو مثلا دا کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه دای دروغجن غړل دا هغه مساله کذبوا دای دروغجن غړل دا هغه مساله او هغه قران لم يحيطوا بعلمه چې دای راګرتيان دکړې په علم دا غي باندې یعنی پوه شي وی پینې نو زکه اون من الله الناس اعداء لما جهلوا خلک چې په کومه مسله پوه نشي نو نه منو الکه ته خو له قوت کې نه کنه ځان خو پوهه کا نو دې به پوهه نو او نه منو بلکې زو بلکې دې دروځنو غړلا هغه قران لم یمیتو بعلمه چې دې ګرن واچول په په علم دا غي باندې فلما یاتیم تعویله او لانو راغله دې تا صحیح مقصد دې دا کرانګي دروځن غړې وا کسانو من قبل چې مکه دي نو نو ګورا سرانګي شانجام د ظالمانو او ځنې دي ناغري چې ایمان راوړي پدې او ځنې دي ناغري چې نه راوړي ایمان پدې باندې وربک عالم بالمفسدين رب سره په یو فساد ګرو باندې نو تسلی کله دا روزن غني تعالی ران هو ته وایا لی عملی زمال خپل کار چې زما بیان کوم زداوت پرېږدم نه ان انذر الناس دا زما کار دی ولکم امرکم او تاسو له خپل عمل تاسو انکار کوئ تکذیب کوئ اعتراضونه کوئ کوئ انتم بریئون مما عمل تاسو یې ازار الاغنا چې زه کوم او زه یې ازار الاغنا چې تاسو یې کوئ او زنه د دین هغه یې سمعون الیکا چې غوږ دي تا ته اجرا چې غوږ کیری افان تدوس می اوسما رایتو او رول شکانو تا او کلی عقل لري او ځری دین هغه چې ګوري تا ته ټوټو ټوټو باندې نو آیتلار قول چړندو تا ولو کارو لا سرنو کلی ویني نه مطلب پدی باندې مور څه شوی دی لګې دلې دی یاره جی چې مور په ولګي نو دې په کې څه ګناه شو نو جواب ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا الله زیاته نه کی خلق سره معمولی ولكن الناس انفسهم يظلمون خدای په ځانونو باندې زیاتې کړي چې په خبره سره درازونه کوي او د حق دشمنی کوي او قرآن دشمنای ته ولاړي نو چې مرتکه خوري نو خپل وري ترخیږي نو قرآن اورینا نو خود په مهر لګي دو وایو ما شرهم یره د اخرت او هغه ورځ چې جمع کې الله دی لرا نو لکه چې ني تیر کړی دی الا ساعت من النار مگر یو غړې سو ساعت درځنا یا تعارفون بینهم په جنگلو وکي تر خپل میاندا یو بل بخبي چې نیو لکه دا دا څنګه لیډر ته واغره دا خو هغه دی چې ولړ دا هغه پر سکروټ نه نه تاسو نه څه وینئ او خود او نه توفینا یا واخلم تعالی را نو بیا ولیدل کوله نشي نو بیا په آخرت کې تماشا کوي دنیا کې بیا لیدل فایلینا مرجوهم نو ما ترته واپس دي دا ثم الله شهیدن علامه فرون بیا دی الله گوا او حاضر ناظر باغوان دې کی او د پاره د هر یو ډلې یو استاد دې نو هر کله چې راشي استاد دې فیصله وکړي چې ترمیزه انصاف او دې تر وځي آتے ونکړي شي یاره کله وی دا رای ولا چې خلاص شو دنه مړ دولا د باو دې ډېرې پر راوي است وای قولنا وای وای دی ما تا دروازو کله وی دا دولا د باو دې کتا سرشتنی وتا زما خوشتیا نشنم لام له ګل نفسي زره ولا نه با واک دار نیما ځان د بار د تکلیفونو د پای دی مگر هغه چې کوم چې د الله نو څه فائدہ او نقصان راکړي یاره جنو کله وي لیکور غر کړي کنه لیکور ما ته نظر نه باردار یو ډلې د نیټه کله چراشي نیټه دی نو سزا ور ور کړی شي سزا بولا فلا استغفرن ساعتن هم نه ورست کیږي او غړانو مخ کیږي ورته وایي تم زورونه ور ور کړی عذاب غواړي نو کړی دي سړي دا عذاب د بچاو بندوبست کړي چې عذاب غواړي ارایتم خبر می کوي ان تاکم عذاب کراج تا عذاب د الله بیا سندش په او نار نه ادار درځي نو ماذا یستاجل منه المجرمون یومانا ماذا یستاجل منه المجرمون نو کوم دی هغه عذاب چې په تلوار غواړي دلاره مجرمان د الله نه یعنی کوم قسم بیا د عذاب وخت غر کې دلی خوختي که سوځېدلې خوښتي که کاڼي ورولې خوښتي کمی خوښتي چې راشي ټیم ماذا نو کم دی هغه عذاب یستاجلو چې په تلوار غواړي د مجرمان د الله نه اکم عذاب دی بیا ځان له بیا قسم سکی خوښ کی دویم دوی مطلب ماذا یستعجل منه المجرمون ماذا یستعجل منه المجرمون نو بیا کم دی هغه تدبیر کم دی چې کم نه هغه تدبیر ماذا یستعجل منه المجرمون نو کم دی چې کم نه هغه تدبیر چې یستعجل چې په تلوار وزن خلاص کړي دي مجرمان چې مجرمان به کم نه ځان په تلوار باندې سکی خلاص کی ماذا یستعجل منه المجرمون نو کم دی هغه تدبیر چې استاجلو چې په تلوار ویو کې مجرمان چې ځان به کمندنو د عذاب نسکی خلاص کی اسم ایزاما و تامنتم به نو هغه ټیم کې چې کله د عذاب راشي نو امنتم به تاسو ایمان راوړي په دې باندې آل انا وسو وقد اسرتم قبل من قبل او تاسو کمندنو وقد اسرتم من قبل او تاسو کمندنو نا وقد كنتم به تستاجرون او تاسو چې کوم دل را په تلوار باندې غوښتو بیا ویل شي یا کسانو ته چې زیاتې کړې دي اوس کې عذاب د همیش حال تجزون الا ما كنتم تعملون الا ما كنتم تکسبون حال تجزون سزا نشدر کوله تاسو ته مگر هغه چې تاسو چې کمنو کسب کول ما كنتم تکسبون اذ کسب مسله چې کمنو کموا قول ورته وایي وربي او زما پر رب دې قسمي انه لا حق دا یو دا صورتونو نه ده چې پاره کې چې کمندونو اثبات د قیامت ته بچا سره په قسم سره سورته مریم سورته سبا سورته تغابن کې مني ایو ربی انه لا قن قرندار بالکل کرا فما انتم بموجزین اونی تاسو کوم خلاصون کی دا الله نه په تیر تبان دی فلا ان لكل نفس ما في الارض فسبارشان نخلاصيږي نو په جرمانو باندې او په فیدیو باندې پر شپتونو بډو او شپتو باندې مو نخلاصيږي نو ولو ان لكل نفس ظلمت کچر د شیداري او بنده د پاره نفس مشرک د پاره هؤلاء دا د آزادو نه دی دا چې کم دنو په اظهار او د اخفاء په دواړو معنی باندې راځي هم د اظهار په معنی راځي هم د اخفاء په معنی نو اثر الندامت پټ وکړ پیمانتیا او اثر الندامه او اثر الندامت فخاره وکړي چې کمنو پیمانتیا ور لمارو عذاب ورکړي چې ویني عذاب وصفیا وینم بالقیس او به سره وکړي شي درمیان کې انصاف او دې سره زیاتې ونکړي شي نو خبردار ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض یکی واج الله لري هغه چې باس مانو کې زما کې الا ان وعد الله یقول یقینا خبردار واوري یقینا لوز د الله له بالکل کرا خو زیات د خلکو نه کویږي نه هغه الله ژوند کولو مړ کول کوي او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو چې کله حساب را روان دي او بیا و پورته کیږي نوراش قران کریم لرا عقیده دې دنه سمکا عمل دې دنه سکا سم کا یا ایو الناس اے ټول دنیا خلکو اے پاکستانیانو عربیانو هندستانیانو انګریزیانو او فارسیانو افغانیانو قد جاءتكم موعظه من ربكم یقینا راغله تاسو نصیحت طرف درستاسو وشفاء لما فی الصدور او دارو درمل شفاء داغید داغ او غلط عقیدو او غلط عملونو فی الصدور چې اپ سينو کې واو دا هدایت مې ربانی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو نو ورته وای په فضل الله الله باندې او مهربانه داغو فضل ایمان دې رحمت قران دې یا به فضل الله او فضل الله الله چې قران دې او به رحمت یو به مهربانه دې الله چې تی ورته کینولې چې تی ورته کینولې فبذالک فلیفرحون په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما اجمعون دا قران کریم غره دا غنا چې دی را غونډي مالونه را غونډي ارث چې دی را غونډي دا غنا دا قران غره دی ډیګرای ډیپلومي او سکیلونه او اول ګریډونه او تنخواګانی دا غي ټولونه دا قران ته دی غوړه دی الله وی په دې باندې صبر وکا خو چې چاله قران ورکړی په دې باندې صبرېږي نه ا په دې نه صبرېږي هغه وی نه مال دې هغه نورم راکی هغه نور دې مارا کړ بس څنګه چې یو سړی دې چې کمنو اتیا کروڑ یا اتیا ایر بکیر بالا غډیر کمی دي په قران بارا کې خود بیا اتیا ایر روپۍ دې ولا تکړي ورکه ابل سره 2 روپۍ دې دا برالم څه کوي راکه اندل ویډیو دې نه هرکه به یتیا او کیر ونه خوشاله کی نو قران کریم د ټول دنیا نه څه دی غره او بل سره لاس کې لوګون د کې غلی تو دا غول بم مال سکی راک نو پرې نه دا غول کړه دا هغه ته پرې دا مردار د دنیا څه شي دی مردار دا هغه ته پرې دا کنه دی وینا اما ولله وسره دنیا هم سکی راکی بس په دې باندې خوشاله شه په دې ذالک فلې فرحو دا مطلب نه په دې خوشاله شه کنه دا لګا دا هو خیر مما اجمعون دا غره دا نه چې را غونډي فقل رایتم انزل الله لكم من رزق رد په شرک فعلی باندې چې قران پرې خود انبیا رضا نه حلال او حرام شروع کړل او کوه خبر مې کی آغا چې نازل کړی الله تاسو د رزق نه تاسو فجاز منو حرام او حلال تاسو ګرځوي دینه حرام او حلال او تو الله اذن لكم حلال دی اجازه کړی چې تا حلال نه حرام کړي چې تا حرام نه سکا حرام ده چوي دي امر الله تسترنیا په الله باندې درو جوړوي نو سره ګمان دا کسانو چې جوړي په الله باندې درو په بار درو د قیامت کې چې دی الله ته نو دريږي نو یقینا الله نه خاوند فضل په خلق باندې مهلت ور ور کړل لیکن زیاد د خلقونه هغه قدر نه کوي وما تكون فی شان چې علم د الله دی نو تصرف او اختیار هم د چا دی د الله دی وما تكون في شان نه د چې کمندونو په یو حالت کې او نن ولې صد الله تعالی طرف نسی قران ولا تعملون من عمل او نه کوي تاسو عمل الا كنا لكم شهودا وما تكون في شان عام شو نه ته په یو کار کې او نن ولې تاسو قران نو قران مې وکړ خدای جدا ذکر کو معلومه شو چې اعظم شؤونات النبي صلی الله علیه وسلم هو تلاوت القران چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حالاتو کې او په کارونو کې د ټولو نلوي کار قران کریم لوستلو نو ځکه یې جدا ذکر کو ولا تعملون من عمل او تاسو یو عمل نه کوي مگر موږ یو پتا سمانه حاضر استفیزون فی چې کله دا شروع کوي بده کې وما یعذو رب او نه پټی کې رب نه دی مې مستار ذرتن ذر امرا فل ارض بزما کې او په اسمان کې نو وړل دین او نه غټه الا فی کتاب مبین مگر داری په لوی محفوظ کې کارا یا چې کمن فی کتاب مبین داری په علم د الله کې الا خبردار ووري ان اولیاء الله یقینا دوستان الله چې کله چې کومه قران راوړستو او قران کې دې خپل کړه نو دنه به دوست د الله څخه شي جوړ شي ان اولیاء الله یقینا دوستان الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبیر بدی او نبدی غم کوي نو سره دنیا کې یری او نه چې کمنو آخرت کې نه په دنیا کې څه حزني او نه آخرت کې لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين امنوا اولی رسول دې نو الذين کسان چې ایمان راوړل دي یو امنو چې عقیده بالکل صدا سمدا وکانو یتقون نشانی ولی خدای پسر طرف کن ادی آیت مختصر چلاسی بابا وی وی نشانی ولی خدای پسر طلب کن ادی آیت مختصر دا الله رب العزت ولی نه خاص دی مختصر آیات څخه ولی دی دا ول شیطان ولی دی خو خدای ولی خو نه ده کدا دا ولی نو په دې لا ولی لعنت الذين امنوا دا قوت علمی اشاره ده وکانو یتقون دا قوت عملی تا یعنی علم به کاملی وکانو یتقون او عمل به کاملی په خپل علم به عملی بدا ولی دی امنوا وکانو یتقون او دې کوم ځان بچ کړي دنا فرمانه د الله نه نو درجه لا عمر بشرا فی الحیات دنیا نو دی لزیری دی بدی جون معمولی کی په فل آخرت او په آخرت کی لا تبدیل لکلمات الله دا د الله فیصله ده نشته بدل به صلو د الله لرا دا کامیابی لویا وڅوم دی بدر دی وی پیغمبر ته تسلی خپل نه کی تعالی را بدر دې دی ان په دې بدر دې دی ستا عزت کمای ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله لره ټول هغه الله یې ورزون کې په ذات الا خبردار ان لله ما فی السماوات یقینا الله دې اختیار دا غچا چې بس اسمانونو کې دی او دا غچا چې بس مګه کې دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء یو مطلب وما يتبع الذين تابعداري نه کوي هغه کسان چې را بلی دا الله نه علاوه شرکا د خپل خدایانو د خپل شریکانو دا غي تابعداري مو ګری لوی ځوان ویل دي چې انه غضبان علی کل مشرکین معتمدین علی غیره چې څوک د الله نه په بل ځای اعتماد وکي پیدا اسباب وران هغه مشرک دی او هغه تعالی غصه دی فما يتبع الذين او نه منی هغه کسان یدون من دون الله شراب لري چې کومه د الله نه علاوه شرکا دې صدارانو د خپل صدارانو نه منی دوی معنا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا او هغه چې تابعداري کوي هغه کسان چې ترابلې د الله نه علاوه ويتخذونهم شرکا او جوړي دی هغه لې صدر وی تبيون الا ظن دې تابعداري نه کې مگر د سکی د ګمان دې په دلیل په سنې دې په ګمان به روان دي پاینو بالله خرسونه نه دې مگر اٹکل کوم کی هو الذي دلیل داري الله دې هغه ذات هو الذي الله دې هغه ذات جعل لكم چې ګرځولې تاسو له شپه ولې تسكنو فيه تاسو تاسو آرام کې بده کې و نهار هم سره او ورځ روخانه ان نبی ذالک الایات یقینا بده کې دلایل خامخا په اړه کوم چې اوري قالو تخذ الله ولدا وای دی جوړی جوړ کړی الله ځان نه نیاز اولی سبحانا توبه خدای توبه پاک دی الله هر قسم نیاز اولنا اغه الله له بے پروا اغه دی هغه چې په اسمانو کې د عجوز ما کې ان اندکم سلطان بیا دا نشته تاسو لا هیڅ قسم دلیل بدی باندې اتقولون علی الله ایوای تاسو په الله باندې هغه چې پويږي نه نو قول ورته وایي چې نه کسان ترون علی الله الکذب چې جوړي په الله باندې ترون لا بلون کامیابیږي نه متام په دنیا فائدہ ده معمولی په دنیا کې ثم الینا مرجوم بیا موږ طرف ته واپس دي دی دا بیا وو سکون دی تعذاب سخت د وجلا غنا چې انکار کاو